د طاعت په معروف کې اور بل کې اور کې نه نوځي نو موږ اور نه د ځان بچولو لپاره اسلام کې داخل شو نه طاعت د امیر هغه امر چې هغه امر جایز وي هغه امر کې چې امر غیر جایز وي نه طاعت نه پکاره عسکریان ملګری ټول یو ځای جمع باندې ناس ته پکار دا تفرق نه ده پکار لیکن دا حالات سره عمل به کی بعض حالاتو کې مجاهدینو د پارا یو ځای کې ناس تا جمعا جماعتا اغمفی دا په حالاتو ځکه یو ملګری هغه ګډ کې کېناست بل هغه ګډ کې کېناست بل هغه ګډ کې کېناست نو مشرک براځي یو به وایي و به وایي نو ټول ملګری په یو ځای کې دي نو چې کافر راځي او مقابله به کوي څه خبره شو لیکن اوس مجاهدین ټول یو ځای کې ناست ډرون براځي ټول به مړ کی خبر پوه شوي نو حالات سره مناسب حالات سره عمل پکار دي نو واقع دا شوا کان الناس اذا نزلوا منزلا نو کان الناس اذا نزل رسول الله منزلا تفرقوا في الشعاب نبی له سندل ته کې نه سمګر سکا غځای کې سکا غځای کې سکا غځای کې باوجیا د فقال رسول الله صلی الله علیه نبی اسلام فرمایل ان تفرقکم فی هذه الشعاب والاودیه استاز جدا جدا ناس ته پدې کندو کې انما ذالک من الشیطان دا د شیطان عمل ته داسې مکوئ یو بال ته مړ کې بل بال ته مړ کې ها چې ټول ملګری یو ځای نه شوي نو دشمن حمله کې نو ته دشمن حمله کې به ناکام شي اوس حالات داسې دي چې ټول ملګری په یو ځای کې نه سه مورچه کې برنه ډورون بازي ټول به شهیدان کی نو تفرقه پکار دی خوښ نو دا خبر دی کې دا نو دا تبلیغ ملګری جمعه کې راغون شي صحابه یو صادر کې وسره په ګرمه کې خمو وژنه راغون کې پوه پکې هم نشته بجلی هم نشته راغون کې راغون کې څه په دې راغون نه دلته په شخو تقریر اوریدل دي کنه سا خبر اوري چې خبر راځي کوم اوري یو صحابه په یو صحابه څنګه کې او تب جمعات کې دلته پوه ځان له قصه جوړ کی یو شی سنت نه او حضور سنت جوړو هغه مجاهدینو طریقه دا چې جدا جدا کندو کې کینی نو نقصان رسی یو ځای کینی اوس دا جدا پکار دی یو ځای کې نسله مجاهدینو ته نقصان رسی خبر پوه شو اوس وای ګرمي دا د پجلی کې بو ساده بیا پیواچو یو برسن کې وکړ شو جی وفيه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن بن عبد الرحمن الخطاني عن طلحه بن مجاهد الاحمي ثم النبي صلى الله عليه وسلم فزهق الناس المنازل وقطعوا الطريق نبی اسلام منادی راولی امن زیق منزلا یا قطع طریقا فلا جهاد له دا جهاد نشته جهاد صحیح طریقه باندې پکار ده چې مونږه دشمن سره ملاقات شو د دې تمنا نه ده پکار الله نه د عفو د عافیت سوال پکار دی ها فاذا لقيتموم فاصبروا واعلموا الجنه تحت ظلال السيوف بیا دعا غوښته اللهم منزل منزل کتاب مجري السحاب عاجم العذاب الله دې شکر ورکی وانصرنا عليك دا وکړه زمون شعار پاغه شپه کې امیت امیت هغه د زمون کوډو د مجاهدینو جی ملګری به مخ کې کړه او په خپل برو راته ویل ضعیف او څوک بر دې کړه وای دعو لهم دعا به غوښته جی قال حدثنا ابو معاويه بن عبد الله بن رضي الله تعالى عنه یا شادي شده زنا کړی دا نو هغه مطابق دا غوی نه بتویږي هو حساب علی الله عز وجل د د وسلې د یری د وجن لا اله الا الله ویلو فقال من لك بلا اله الا الله يوم القيامه مخافه الصلاه افلا شققت عن قلبي حتى تعلم من اجل ذلك قال ام ام لا من لك لا اله الا الله دا نبی الاسلام بیا بیا وی بیا بیا وی فما زال يقول هو حتى وددت اني لم اسلم الا يوم الجنه ما دا کار زو وکړو ان گزار ورکړ په تورا بیا پټ شو په ولې شاته فقال اسلمت لله بس مسلمان شوی نو ما وجه یا قال رسول الله لا تقتلوه فاسرع فيهم القتل ملګرو مجاهدینو وی واجه داسې په دروغ ایمان راوړې سجده وکړه فبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فامر لهم بنصف العقل نصف دیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکړو بیا فرمایل انا بری من كل مسلمین یقیم بین اثر المشرکین مشرکان په کلی کې پاتې کیږي زتن بیزارې قالو یا رسول الله لما قال لا ترى يا نارهما دمر لری دمر لری چې دیو بل اور ورته ناخکاری دمر بعید پاتې کېدل پکار دی نا صحیح صاحب ملګری پټ شو دا و تاسو ته فكنت في من حاف جی بیا موږ پټ پاتې شو چې مخ موږ نشو کولای نبی اسلام ته جی موږ دا شو چې نبی اسلام ته ځان پیښ کو